کو چې لاندې ورته ګیاره لیکلی دی د دې نه لږ په شا لاړ شي غالبا یو آیات په شا انچاس دی دا که نه انچاس نمبر ختم دی نه یو کم پنځوس قل لا اقول لکم دا دی کنه قل اووایه ته پیغمبره دې خلکو ته لا اقول لکم زه نه ویم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره دي خزانې د الله دی به وی کنه چې دا څنګه پیغمبر دی نو خو د باغونه شته نه جیدادونه شته نه سرمایه شته دا څنګه پیغمبر دی نو قرآن مجید وی چې ته ورته جواب کې ووایه چې ما خو دا دعوی نه دي کړی چې زما سره خزانی دي او په لکونو روپۍ دي را سره چې تاسو په ما اعتراض کوئ چې تاسو سره روپۍ چرته دي نو زه خو دا نه ویم قل ته ورته ووایه لا اقول لکم زه نویم تاسو ته تا عندي چې په نیزما خزائن الله خزانی دي د الله د خدا دعوه نه کوم چې ټولې خزانی ما سره دي یو نو دی به یو بل سوال کو چې خطه پیغمبرې نو موږ ته دا وایه چې په شام کې کم شی دی چې هغه ډېرې پیسې کوي چې د دې ځای نه ځان سره یوسو او بیا راته دا وایه چې په شام کې بیا کم شی مونږ دلته راوړو چې هغه ډیره ګټه کوي لکه ته خو پیغمبر یې او پیغمبر خو د هر څه نه خبري هم د تیرو نه هم د راتلونکو نه نو وی الله ورته وی ولا اعلم الغیب او نه زه دا ویم تاسو ته تا چې زه پوهیږم په غیب باندې ما له خو دا دعوه نه کومه چې ماته علم غیب دی او چې سی د هغې نه زه خبر یم دا خو به مې علې تاسو به ماته وی چېره ماله علم غیب شته نو تاسو به راته وی چې هلته څه یو یوسو او بیا واپس ځان سره سره وړو ولا اعلم الغیب او نه زه دا ویم چې زه عالم یم په غیب باندې دا لا نه دی مزری استاذ او تمام تفسیرونه وایي چې دا زاید دی ښه لیکل شوی دی خو معنی نشته او دا به راوالی د عندي سره به ولګوې نه زه ویم تاسو ته چې ما سره خزانې د الله دي او نه زه ویم تاسو ته چې عالم الغیبه زه عالم یم په غیب باندې نو دوی به بل سوال کو یو ځای کې به راشي مال هذا الرسول یاکل الطعام څنګه دی و یمشي فی الاسواق دا څنګه پیغمبر دی چې دا خو ډوډۍ خوري نو که دا پیغمبر وی نو پیغمبر خو بزرګي او بزرګان خو خوراک نه کوي مونږ نه وایو پلانی بزرګ په ډوډۍ نه خوړله هلکه ولې نه خوړله خو پټه بیا خوړه ډوډۍ خوړل خو څه بده خبره نه ده نو الله وی چې لکه زما خو دا دعوه که ما دا ویلې وی چې زه ملایکه یم نو تاسو به په ما باندې اعتراض کولی چې ته څنګه ملایکه ته خو خوراک کې اسکاک کې نو دی ولا اقول لکم زه نه ویم تاسو ته چې انی ملک زه ملایکه یم وی ښه حضرت چې نه تا سره خزانې دي نه تا ته علم غیب دی او نه ته ملایکه نو ستا کار څه دی وی زما کار دا دی ان اتبعو زه تابعداري نه کوم الا ما مګر د هغه خبرو یوحا الیا چې د هغې وحی کولی شي ما ته زما صرف دا کار دی چې په دین باندې خبر شي او درته رڼای میلو شي دا د جهالت د تیارو نه روځې قل ته ورته ووایه هل یستوي الاعما آیا برابر دی ړوند مراد د ړوند نه دی د دین نه ړوند ناخبره والبصیر او بنا چې هغه د دین نه د غی خبري افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ وانذر به الذین الله پیغمبر ته وی وانذر به الذین او یروه په دې قرآن مجید الذین هغه خلق یخافون چې هغوی یریږي او یروه په دې قرآن باندې الذین هغه خلق یخافون چې هغه یریږي د څه شي نه یریږي د باس بعد الموت نه د څه شي نه یریږي الله ته د ورپېښی نه نو ریاضه د الله نه څوک یریږي مؤمنان که نه مطلب دا دی چې کافرو ته هم مسله کوه خو زیاته توجه مؤمنانو ته کوه ځکه په دې باندې ډېر لوی اثر کوي تبلیغ نه دی تبلیغ کافرو ته هم کوي خو ګورې زیات نه زیات مسلمانانو ته کوي ځکه چې کافر به یا اسلام راوړي یا به نه راوړي د هغې نه داسې امید نشته او مسلمان خو تیار دی او خو ایمان راوړی دی به د دین احکام ورته بیانوي یخافونه چې هغوی یریږي د څه نه یریږي ان یحشرو چې دوی به راجمع کړي شي په ورځ د قیامت الی ربهم خپل رب ته لیس لهم نه به د هغوی دپاره من دونه بغیر د الله نه ولی یونس دوست چې فایده ورته ورسوي ولا شفیع او نه سفارش کوونکی د الله د عذاب نه دوی ویروه سله لعلهم یتقون د دې دپاره چې دوی ځانونه بچ کړي د کفر او د شرک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا هدایت دی رسول الله په یو مجلس کې ناستو څه مبارک مجلس حضرت خبیب هم ورسره ناست دی فقیر صحابي دی حضرت بلال هم ورسره ناست دی د دین غرونه دا هم ورسره ناست دی دارنګې حضرت عمار ابن یاسر عبدالله ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص هم په دغه وخت کې د فقراو نه دا هم ناست دی دې کې دا سرداران نه دي دا غټایټ دا د رسول الله په مجلس تیر شو نو داسې مخ پیغمبر ته راواړی وی ته شرمیږې نه چې دا دومره لوی خاندانی سړی او د دې غریبانانو او فقیرانو سره ناست دی ته نه شرمیږې دا د خپل مجلس نه وشړه نو چې وې شړې نو موږ به راشو تا سره به کینو بیا به ستا سره خبره به ورو نو الله پاک فورا د آیتونه نازل کړو ولا تطرد الذین او تمشړه هغه خلک ولا تطرد الذین تمشړه هغه خلک یدعون چې هغوی عبادت کوي ربهم د خپل رب بالغدات په سبعی کې والعشی او په بیګی کې مراد د سبی او د بیګی نه څه دی هر وخت دا محاوره ده زموږ د پښتنو او دا عبادت ولې کوي یریدون هغوی اراده کوي په دې خپل عبادت وجهه د رضا د هغه وجهه د رضا د هغه ما علیک من حسابهم نشته په تا باندې د حساب د دوی نه من شیء څه شی وما من حسابک او نشته دی د حساب ستانه علیهم په دوی من شی انس شی فتطردهم چې ته دوی وشړې څه مطلب کار مره نه کوي الله د خیر وکړي نشته په تا باندې د حساب د دوی نه څه شی او نه د حساب ستانه په دوی څه شی څه مطلب یو مطلب دا دی چې دا د مخکې سرم لګي او د رستو سرم لګي مراد د دینه دا ناس خلک دی دا ناس دا ښکلي ګلونه نه دي حضرت خبیب حضرت بلال عبدالله ابن مسعود عمار ابن یاسر دا ځکه مشره خلک مجلس نه څوک شړي چې یا ستا د وجې نه هغه ته نقصان رسی ورته یې روړه ځه یا د هغې د وجې نه تا ته نقصان راځي نو هغه خلک شړي او چې کله داسې وي چې ستا فایده هغوی ته او د هغوی فایده تا ته وي نو هغه څوک شړي مثلا موږ ملګري یو ستاسو ما ته فایده ده زما تاسو ته فایده ده موږ په کار چې د یو بل نظر شو یو بل نه شړو نو الله وی ما علیکا نشته په تا باندې من حسابهم د حساب د دوی نه من شیئن شی د دوی د حساب او د ضرر په تاسو نشته و ما من حسابک او نشته دی د حساب ستان علیهم په دوی باندې من شیان څه شی وره د ډمانو مجلس کې ناست او ته ورته ناست نو د ډم حساب پتا دی او د هغه حساب ستاسو حساب په هغه دی دا دا دی ولې ځان ته راجمع کړي او دا تانه به ولې ته د ډم لتلې وي لیکن چې د عالم په مجلس کې کینې د رسول الله مجلس کې کینې نو روره د امت ثواب الله دغه ته ورکوي پیغمبر ته او د پیغمبر بیان چې دی اجر الله پاک امت ته ورکوي نو نشته پتا من حسابهم د حساب د دې مرګرو نه څه شی او نشته د د حساب ستان علیهم په دې ملګرو من شی ان څه شی ځینې خلکو داسې جوړه کړې ده چې نه کله نه کله موږ د دین خبره کو خو لږ نرمې کو وایي زه مړه د دې مخالفو دا طریقه مو منه چې دا موږ سره ملګري شي دا سخته ناروا ده هلکه ته خلکو له دین دعوت د څه دپاره ورکوې چې ته د هغوی غلطې طریقې منې الله پیغمبر علیه السلام ته وایي د غالبا د د دې وجې نه چېره وبېشړو چې دا خلک مسلمانان شي ابو جهل مسلمان شي دا بل مسلمان شي الله وایي که مسلمانېږي مسلمان دي شي او که نه مسلمانېږي نو خلک نقد په قرضو ورکوي دا خو نقد صحابه دي او هغه خدای خبر چې ایمان راوړي او که نه راوړي نو که ابوجهل ایمان رانوړه یا رانوړه د هغوی په تا حساب نشته او ستا په دوی نشته فتطردهم چې ته وشړې هغوی فتکونه شیبته من الظالمین د ظلم کوونکو نه دا د دې اولې معنې سره لګي اوس دا صحابه طالبان دا وشړې نو دا خو ظلم دی وکذالک هم دقسې فتنا بعضهم په فتنه کې مونږ اچولی دي بعضې د دې کافرو ببعدن په بعضو باندې تیر تاریخ چې وګوری د نوح علیه السلام زمانه کې هم داسې و کافر به د پیغمبر مجلس ته ځکه نه راتله وایي دا غریبانان دي دارنګې د هود علیه السلام د صالح علیه السلام دا سله لیقولو چې اووی دوی دا غټیټ وی اها اولائی من الله آیا دا خلق دی چې الله احسان کړی دی علیهم په دوی من بیننا په من زمون کې نو د پیغمبر ملګری صرف دا دغه شو خبیب شو نو دا دغه شو د عمار ابن یاسر شو یا دا بلال شو دا مونږ سرداران نشو اوس هم دا خلک وایي دا غټیت نه دي نو قرآن که استغفر الله نو د قرآن عالمان ایله دا مولیان شو دا غریبانان او مونږ خانان نه کیږو نو چې لکه تاسو علم نه حاصلوی د هغې سره هم شوق نشته نو څنګه به د دې خیر تاسو خبر شئ لیقولو چې ووایي دوی اهؤلاء من الله آیا دا خلک دي چې الله احسان کړی دی علیهم په دوی من بیننا په منځ زمونږ کې زمونږ اتباع د رسول الله نصیب نشو د دوی نصیب شوه زمونږ اسلام نصیب نشو د دوی نصیب شو وایي دا دا تاسو د الله شکر گزار نه یو دا د الله شکر گزار دی الیس الله ایا نه دی الله بی عالم ډیر ښه عالم بالشاکرین په شکر کوونکو باندې الله پیغمبر ته وی دا صحابه نه دي دا طالبان چې درته راشي نو ډېر قدر یې کوه و اذا جاءک الذین کله چې راشي تا ته هغه خلک یؤمنون بآیاتنا چې هغوی ایمان راوړي زموږ په آیاتونو او خاص کر دا فقرا فقل نو ته ورته ووایه چې سلام علیکم سلام دی په تاسو او کتب ربکم مقرر کړی دی خپل رب علا نفسه په خپل ځان باندې ستاسو دپاره الرحمت رحمت دقسې چې دا صحابه برال البلال خبیب یا نور نو ورته به وي السلام علیکم کتب الله کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه بېشکه من عمل منکم الله د باندې دومره کرم کړی طالبانو چې من عمل منکم چا چې عمل وکړه په تاسو کې سوءا د یو بد کار بجهالت په ناپوهۍ سړی چې ګناه کوي د ناپوهۍ د وجې نه کوي ثم تاب من بعده او بیا توبه وویسته پس د هغې نه و اصلحه او آینده عمل درست کو فانه بېشکه الله پاک چې دی غفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی وکذالک هم دقسې نفصل الآیات په تفصیل سره موږ بیانو آیاتونه د څه دپاره چې دا خلک پوه شي دا مؤمنان پې پوه شي او دا مجرمان درته پته ولګي چې دا هغه د دین باغیان دي ولتستبینا او چې ښکاره شي سبیل المجرمین لاره د مجرمانو الله دې خیر وکړي دعا وکړه یا الله ته زموږ راشي یا الله خپل فضل او کرم یا الله ته ما مشکلات د دنیا او د آخرت حل کړي رب زمونږ د ملګرو سره ډېر ښو کې رب د دې دنیا هم ښایسته کې آخرت هم ښایسته کې د دنیا قدر و عزت هم ورته ورکړي د آخرت قدر و عزت یې سره زمونږ نصیب وګرځي ربه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړې په خپل کاروبار یې خوشحاله کړې د زړه سکون اطمینان یې سره زمونږ نه نصیب وګرځوي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي زم بیمار یم ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو ته دعا وکړي د قوم ته دعا وکړي کوم ملګري تللي دي عمرو ته د کومو ملګرو بچي بار دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک یې روغ جوړ کامیاب خپل وطن ته راولي وصلی الله تعالی علی الله خير خلاصك